مختصر به کوم دا په مختصر به کوم دې نه کړی نو یو دې له سودان نو پکا سوال به یې بیا وسو دا دام راغله نو دا د زمون شو کرینه مو رضی هم موجوده دا څه طالبان جن طالبان هم ترتیب بداسي کوم ها اتم صفحه د دې ابن ماجه وګورئ حدیث نمبر 1 صفحه اول کې وګورئ د سال ابن ابي سال سند دی وګورئ پدې کې عبد السلام بن صالح ابو صل صاصر هروی پدې کلام دی دا حدیث موضوعي دا سند کولو ستیشی په دیونی باندې نو به جوړ شي ابن سلط وی کنه الیمان معرفت القلب و قول باللسان و عمل بالارکان اثار سره دا روایتونه ثابت دي بخاری کې نارزان لا مسله ده مونږ دې سند سره کار ټیک شو دا وشو دیم حدیث طالبانو ابو سل بداستا سی اسماء الرجال فرم تعلق ده ها دا بستا سی ډیوټي بل طالبانو دول دولسمه صفحه کې دیم حدیث دا دولسمه صفحه دیم حدیث بل په دې لسمه صفحه کې دا عباس فضل ابن عباس فضیلت کې دریم نمبر حدیث ده حدثنا عبد الوهاب بن زحاق د دې د وجنه دا موضوعي عبد الوهاب بن زحاق څه ته شپاړسمه سفر ابن ماجه راوړو آخر کې وګورئ آخري سفر یې وګورئ محمد بن عبد الملک بن ابي شوارب حدیث پرې کې ابو عاصم او فضل وقاشی د دې د وجنه د حدیث له موضوعي ابن جوزی وغیرہ وایي ٹھیک شو اسحاق بن منصور عن عمار بن سیر سیر عن ابی معاذ عن ابن سیرین دا ابی معاذ مجهول دی عمار بن سیر دا باندې د وځي دا غرنده حدیث پیندم شو موضوعي څلور نوي صفحه راواړوئ د ابن ماجه الله اکبر کبیره شپږم حدیث زهیر ابن محمد کتر راشي دا سیدی من لګ مخکې لاړ پدې کې سنید ابن داوود او یوسف ابن محمد د سنید شیخ استاد یوسف ابن محمد بن المنخلید د دې د وجنه دا موضوعي تکشو طالبانو وم حدیث هم پدې صفحه کې دا تر لک پسې متصل ثابت ابن موسی د وجنه دا کوم روایت ته من کثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار مرفوع دا باطل دی بلکې د کلام د شریک نه دی ثابت وړوندو کلام هم کې دی شریک مجلس تراغه نو شریک چې دی ولیدل چې کې دی عبادت گزار ډیرو نو ویل چې دا مستره چستره نو دا داو ګڼل چې دا پیغمبر حدیث څنګه به به نه خلک ورو څه څه طالبان مرفوع باطل موضوع یو دا څه څه طالبان ان فائد ابن عبد الرحمن د دې د وجینا د مطلوب او د وجه الزامات هم دینو دا تم حدیث ته چې ابن جوزی وغیرہ خاص کر ابن جوزی له ها نور محدثین کو کلام کوي دې ته موضوعي وي یو کم سلام صفه 99 وګورئ صلات تسبیح علامه ابن الجوزی ورتسوی موضوعی وی او قاعده مغه متوجی لږ عمل باندې ډیر سوا پدې کې موسی ابن عبید الرب ذی ذات سره الرب ذی دو جنا او د دې اسانید علل المتناهیه فی اخبار الواهیه کې ابن الجوزی تفصیلا هر یو جدای راوړل اوس موږ شوای طالبان نور محدثین ابن حجر وغیرہ وایي د دې حدیث سره ضعیف دي ټول اسانید مجموعه راجم کې مرتبه الحدیث حسن لغیره وهذا الاسناد ضعیف جدا اکشا تعلیم نو سمانه اوس قاعده متوجه کی اصل لغیره حدیث ضعیف باندې فضائل اعمال نه ثابت کیږي دا دین دی مستحبات فضیلت دا دین دی په ضعیف نه ثابت کیږي نو حاصل لغیره اوس مشروط به شرایط دی څنګه دی عمر کې او غیرت باندې څه ورنه او چې قاعده کلیه د دین نام خلاف نه په خبره پوه شي اقوم دا خبره ٹھیک شو ورپسې دا نه هم حدیث شو 113 سفر واړو د دې ابن ماجه دا مې په انتخاب کو چې تاسو اسانتیا یې 113 شیم حدیث سے لسن اللہ اکبر کبیر نیاحه باب النهی عن النیاحه دی دی باره کی وګورئ را نتن آخری لفظ دی جنازې سره سره ساند والا مور پسې کوي زين تمرار تاری وکړه نو په دې کې څوک دی ابي يحيى القطات تاسره لسم حدیث اے ما ته وګوره مصیبت زده ته څوک تسلی ورکړي دا غي ثواب وګورئ طالبان پای کې څوک دی علي ابن عاصم تکشو من عزا مصابن فلو مثل اجری دا سند سره ثابت نه لیکن دا متن سره په نور اسانیدو سره وارد شي خدا سره سره موضوع بل 116 صفحه د دې کتاب وګورئ فیمن مات غریبا باب ما جاء فیمن مات غریبا دولسم حدیث پدې کې ابو المنذر الحذیل ابن الحکم